په دې آیات مبارکه کې ذکر کیږي چې تاسو د موز حفاظت پابندي او ساتنه کوئ په دې سره به تاسو د کور اصلاح راځي حافظوا على الصلوات حفاظت او ساتنه کوي په ټول منځونو باندې والصلاة الوسطى او خاص کر په موږ درمیان باندې فالصلاة الوسطى کې مفسرین مختلف اقوال دي امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر کې د دې په تعین کې لس اقوال ذکر کړي چې درمیانه موږ نه مراد کوم موږ دی او علامه شوکانی رحمت الله علیه په نیل الاوتار کې اصل لس اقوال د اهل علم راجم کړي اذا الصلاه الوسطان مراد سره خو جمهور او عام مفسرین وایي چې مراد د دینا د مازیګر موږ دی حدیث صحیحینو کې مراغلی امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله حدیث ذکر کړی علی رضی الله عنه وی غزوه الاحزاب غیل غزوه خندق مو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا د ماجیګر مز قضا شوه د جهاد او دشمن سره د قتال نو جنا د مازیګر د موز په احادیثو کې ډېر لوی اهتمام راغلی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين تاسو د مازیګر مسوي خورو نو عمل برباد شو ټول عمل ضایع شو څومره نیک اعمال چې کړی او حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الذي تفوته صلاه العصر فكأنما وتر أهله وماله هغه کس چې راغله د ما جګر بوت قضا شو داسې فوت شو سبوي مال او اولاد ټول هلاک شو د ما جګر او د سار په مون باندې بد الله دیدارم حاصلېږي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي چې د مازیګر او د سار په موږ باندې پابندي کوي نو په دې باندې بتا سول دیدار الہی نصیب کیږي فرض د قیامت په جنت کې بتا سو خپل رب دا سه ګورې لکه سوار لسم سپوږمۍ چې تاسو له څنګه ښکاری هغه کې تاسو ته نه کوي په لیدو کې تاسو له تکلیف نشتا کوم ډیوټي چې الله د ملائکو مقرر کړی دا نو د سار او د ماجیګر په موږ کې د دې ډیوټي بدلېږي او رب العالمین لجدا ملائک واپس لار شنو الله تعالی سره د علم تکور کوي کیف ترکتم عبادی زما بندگان مسنګ پر خود نسا عمل کولو ندا ملائک الله رب العالمین لو ترکناهم وهم یصلون واتیناهم وهم یصلون مونږ چې دای پر خدل نو په مسکیو او مونږ چې ورله واپس نو نه بیا په مزلانی او حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ویلی لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هغه بنده به اور د جهنم لنه دن کی چې هغه د سار مستي او د مازیګر مستي د نور راحتونه مخکې او د نور وبېدونه مخکې او رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي من صلى البردين دخل الجنه دا حدیث د بخاری او مسلم دی قومو کې امر دی نو دا دلیل دی چې قیام په مسکه رکن دی فرض مسکه څوک کوي او دې ادرې دې شي او نه درې د نمو دې لکی او نوافل کې پناس تکي نو پاري کې اجازه شته او دغه عمر خبره ده بغیر د عذر بغیر د حاجت نه چې څوک نوافل پناس تکي نو ولاړ نیم اجر ورله ملاوي حدیث صحیح مسلم کې راغلی او رسول الله عليه الصلاه والسلام د دین مستثنا او هغه کبه نوافل بغیر د عذرم په ناس باندې کول نو پورا کامل اجر او ثواب به ملاوي دو صحابي وي چې ما رسول الله عليه الصلاه والسلام وخت امام مسلم حدیث ذکر کړی چې پنا سبانی مسکول نو ما ورلو چې ما خطا سناوري ندي ان نفل څوک پنا سبان نه کوي نو نیم اجر دی وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او زتا سو پشان کینی الله مال پنا سبانی پر اجر را کوي وقوموا لله قانتين ودري گئی الله تا تا بداری کون کی تقانتین معنا د مطیعین یا خاشعین الله لتابدار درېږي په خشوع او عاجزۍ سره او عام مفسرین د قانتین معنا کوي ساکتین خاموش درېږي په مسکی خبرې کوي مکوي دغه صحیح حدیث کې راغلي چې د دې آیات د نزول نمخ او صحابه کرام په موږ کې خبرې اترې کولې په یو بل به سلام او جواب به ورکولو او د پجمه مزل شي کوله خوف دومره شدت اختیار کړی دی چې جمع نشي کوله او د ادرې دې نشي نو آیات مبارکه کې دا وایي چې پیدل او پسورلې باندې تاسو مسکول شئ او پیدل کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې څوک پیدل روان دی ګرځي مخ کې رسو دی نو آیا دې په اشاره باندې مخ کولای شي کنه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نه پیدل موږ نشي کولای انتظار وکړي تر دې پورې چې دا خوف او یره ختم شي نو بیا د موږ هزار او ګرځي لکه غزوه الاحزاب غزوه خندق کې رسول الله عليه الصلاه والسلام موږ له داسې نه دي کړی دا غینه موږ قضا شوی ورته قضا را ګرځولې وې د رجال معنا په دې ځای کې دا ده چې سو ولا غزان موږ کوي رجال جمع د راجل د راجل پیدل لم ویل شي او راجل دې لم ویل شي چې یو سړی ولاړ د پښو باندې او د رکبان معنا دا ده چې پسور لای باندې نو کو خوف او یری دمر شدت اختیار کړي چې په ځمکه باندې موږ نشو کولای د سورلۍ نه نشي راکوزې دی نو بل اتفاق فرض بیا په سورلۍ باندې جایز دی حنیز د امام ابو حنیفه د امام شافعي او د ټول اهل علم په سورلۍ نشي کولای شي رکوع له بسر لګ راخته کې او سجدي لړې او امام شافعی رحمت الله علیه دا مو چې پیدل مسول چې تبر دراګر د حالت المسایقه کې مسول شي حالت المسایقه دی لوي چې تور دراغت چې دشمن سره جنگيږي تور چلے را چلے او موزم کې رکول لک سر راخته کې سجدي لک سیوا فین خفتم کچر تیاری رئی تاسو دو دشمننا په دې آیات مبارکه کې اوس ولسم حکم ذکر کیږي چې کوم زنانه خاون وفات شوه نو د هغه احساني عدت ذکر کړي چې د احسان په تور باندې هغه له یو کال لپاره وصیت وکړي شي چې دا به د خاون د کور ننو دی او د خاون په کور کې به یو کال تیري فإن خرجنا کچرت دا زنانا او دا بیان په خپل وخت د خاون د کورنا کای چې دې په خپل لاړې فلا جناح علیکم نو نشته ګنا په تاسو باندې فيما فاغس کې فعلن فی انفسهن جمهور مفسرین عام اهل علم د آیات بارک دا وی چې دا حکم په ابتدا د اسلام کې و چې خاوند دې د مرګ په وخت کې وصیت وکړي د خپل خځې او بیبي بارک چې دې له تر یو کال پورې فائدہ ورکړي زما د کور نه مو باسي او بیا دا حکم منسوخ شوی دی په دغه آیات باندې کوم چې مخکې ذکر شو په ترتیب د قران کریم کې وخت دی او په حکم کې ورسره دی دا کوم آیات چې اوس تاسو واورید چې بیبيانو لبد یو کال وصیت کوي نو دا رسو آیات په دغه مخکې آیات باندې منسوخ ګرځیدل دا د جمهور مفسرین قول دی او شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمت الله علیه وی چې دا حکم د وصیت کم چې په دې آیات کې ذکر شو نو دا حمل له استحباب باندې نو بیا د آیات نسخ له ضرورت نشته او هم دا حکم باقی دی واجب عدت خو هغه کم چې مخکې آیات کې ذکر شو چې سلور میاشتې او لسر دی خدا د یو کال دا حکم هم استحبابي دی استحبابا خاوندانو له حکم دی چې وصیت ورلو کوي چې تر یو کال پورې فائدہ ورکړي شي او تاسو د کورونو نه دی وباسینا چې په استحباب باندې حمل کې نو بیا آیات د نسخ نه بچي بیا کومه زنانه ده چې د کومه زنانه چې خاوند وفات شو نو دې د پاره د سوکنا او نفقوي کنه سکنا مطلب دا دی چې د خاون په کور کې دا به اوسېږي که نه او د خاون د مال نه به پې خرچه کېږي که نه نو په نفقه کې خو اتفاق د اهل علم دی چې د خاون د مال نه په دې باندې نفقه او خرچه لازم او ضروري نه ده ځکه د دې لپاره په میراث کې خپله برخه او حصه شته که د دې زنانه اولاد موجود وي د خاون بچي نو بیا بدیل اتم برخه وی تملاوی کدا هغه اولاد نو مسلورم برخه ور نه ملاو شي او د خاون په کور کې اوسېدل د عزت په دی وخت کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دام په لازم او ضروری دي او امام شافعی رحمت الله علیه د سکنا او د استوګ نه قائل دی ځکه حدیث د سنن اربعه کې راغلی دی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرع بنت مالک رضی الله عنها لویو چې کله د هغې خاوند وفات شو امکثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وای ته خاون په کور کې او د کور کې اوسېګا تر دې چې عدت د انتها لور دی او عدت به پوره شي او په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې عام مطلقات العام طلاق کړي شوی زنانا دیل دا متعه او فائدہ ورکول دا حکم وجوبي دی په استحبابي بعض اهل علم د وجوب قائم دي خو صحیح قول لا دي چې دا حکم مستحب دی البته هغه زنانا چې دا غي خاون چې غي له خاون طلاق ورکو او دا غي سره کورواله جما او نزدېکت نیوي کړي مہر ورلنی مقرر شوه دا غي حکم مخکې ذکر شو ومتعوهن هغه له تاسو پیدا او سامان ورته جوړ جامه ورته دا غي بارک حکم دا وجوبي او باقی عام مطلقات چې دین دا غي بارک حکم استحبابي نه دارنګ بیانې الله تاسو د خپل آیاتنا او احکام دې لپاره چې تاسو عقل نکار واخلئ پرې آیات مبارکه کې ترغیب ده تعلیل دغه احکام سابقه اولا اذا کوم اتلس احکام ذکر کول نو دا عمل لا دراوي وصلى الله تعالى على خير وعلى آله وصحبه أجمعين